مالګه په پکې نه ډېره وای ښا وتم فی نصف جماد الاخره او دا نظم مبارک ختم شو په پنځلسم د میاشتې د جماد الاخره تاسو ته جمعه دی وسانی وای که څه ها اے د دې دا هدایات نه هار اغستی علیم نه عین راغست ظاهرا وا هدایات ها دا پنځ ته وای او علیم کې دا عین دا 70 ته وای حروف باندې چې کوم د انسې شماري دا حساب قدیمو يهودو به دا ډېر استعمالولو مسلمانانو هم بیا دا استعمال کړي مسلمانانو چې به کم تاریخونه د یو واقعي لکه یو واقعیا به چرته وشوه یا به چرته مثلا چا آباده وکړو مدرسه به جوړه کا نو بیا به دغه تاریخونه لیکل دي حروفو کې هلکه وای دا په ها جیم فا کې جوړ شوی دا څه شی دی دې ته ابجد وای دا د ابجدو خبرې دي د دې حساب دوه طریقې دي صحیح شو یو طریقه د مشارقه او د اهل مشرق د علماو څه شو هغه پین دا ابجد هوز حطي كلم سعفص ځان په پوګي بیا بیرستو لګي وخت شي ماته اے دا برانه نه ده ابجد ابجد کې د حمزه نه مراد څه دی 1 با نه مراد 2 جیم نه مراد 3 دال نه مراد 4 حوز دو باغون اټ سو نو سو ایک هزار پوښې که په پینې شوې دا ترتیب طریقه د مغرب والا څه ده دا بره د لاندې چې کوم لیکلي امام شاطبي د چا طریقه اختیار کړ بما ارشدنا چې هدایت کړي بما پاغه سبانه ارشدنا یا من نه احسان کړي دي من نه احسان کړي دي بما د وجه د اغنا ارشدنا به چې مونږ ته هدایت کړي دي به پاغي سره چې قران کریم دی دا رسول واسطه ده چې موږ ته دا تعلیم را رسوله نو ثم الصلاه بیا دی نزول د رحمت وی مع سلام ابدا سره د سلام نه همیشه منه د دی الله نه علی الذی به الخلق هدا په هغه کس باندې چې په هغه باندې خلکو ته هدایت وشو محمد چې نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی خیر الورا بهتر د مخلوقاتو نه دی والآل او د د په آل دی الله رحمتونه رولیږي والصحب او د د په صحابه ما تل القرآن تالی ما تل القرآن تالی ما تل القرآن تالی تر سوچی لولی قرآن کریم لره لستون کې تالی چاته وای لستون کی تا یعنی بلوونکي د دې شمعو واړه لاندې د قبرونو بلوونکي د دې شمعو واړه لاندې د قبرونو رحمه الله می وی وینا د هر کتاب په اختتام ها څومره مصنفین چې ګوره یو فات شوی کم کتاب چې ته مصنف نشتا رحمه الله می وی وینا د هر کتاب په اختتام ای لوستونکي د کتاب ته به هم اوس کې د غجام ته کتاب لولې ته به هم یو ځل د دنیا نه لاړ شي د دنیا په حقیقت مصنفینو کړم خبر د دنیا په حقیقت مصنفینو کړم خبر هر نقطه او هر یو حرف ریادوي رز د محشر هر نقطه او هر یو حرف یې یادوي رز د محشر اے طالب دا نقطه مې کړه د ځان سره محفوظه اے طالب دا نقطه مې کړه د ځان سره محفوظه لګ دا ذهن دی عالم نه مقبره طرف ته بوزه که تور نشو ستا زړګی لدی دنیا نقش و نگار نو مدنی کړه دروغجن په دی قول کې خپجار وشګنا یعنی لکه خیرت هم را یادول پکار دي صرف دا نه د کتابونو کې لیکل کړي اے طالبہ دا نقطه مکړه د ځان سره محفوظه لږ دا ذهن دې عالم نه مقبرې طرف ته بوځه که تور نه شو ستا زړګی له دې دنیا نقش و نګار مدني کړه دروغجن بیا په دې قول کې خپه جار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطایا والعصیان اللهم يا قاوي الأمور ويا شافي الصدور نسألك كما تجير بين البحور من أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور په دې کتاب کې د طلباو کوم ځای ذهن کار نه کړی الله ته په هغه باندې پوه کې مصنف رحمه الله درجات بلند کې خواري کړې د مهنت کړې دا ورته د اخرت او د هغه دنیا د پاره یو لوی ذخیره کې او مونږ په دې کتاب پوه کې او په دې مد عمل توفیق را ترا نصیب کې د تجوید څومره علوم دي باقي مونږ له پاتې دي الله ته باغی مونږه پوهه کې طلبه کرامو ذهنونه کولاو کې څوک په کومه مسله نه پويږي ذهن په کار نه کوي الله ته دا غسرہ مدد وکي څومره مسلمانان دی پریشانو کی دی الله ته پریشانی ختمی کی د مظلومانو مدد وکي کم مجاهدین دي سي الله تدا غوي مدد وکي کم مسلمانان بندوان دي جیلونو کې د الله ته را خلاص کې زمونږ په ملک باندې الله ترحم وکي څومره وباګانې دې ملک ته متوجه شوي دي، که هغه د بیمارو په شکل کې دي، که د دشمنانو په شکل کې دي، الله ته دغه وباګانې د دې ملک نه واړی، په دې ملک کې امن و امان راولې، مدارس الله په دې ملک کې په هر قدم په قدم زیات کړې. دا څومره طلباء کرام دي دی د دې ځای نه د معلمینو په شکل کې رخصت کې چې دی په خپلو کورونو کې خپلو جوماتونو مساجدو کې الله د دین خدمت وکړي او دا باقی کم کتابونه پاتې دي الله دا مونږ ته آسان کې څوک د مدرسې سره مینه ساتي څوک مدد کوي الله تعالی غوي په مال اولاد کې خیر او برکت واچي او زمونږ صرف د تجوید علم نه نور د علومو سفرونه مو الله مونږ ته اسان کړي د چا په دې زړه کې شرعي حاجتونه دي زمونږ دې مرګرو کې الله ته پوره کړي د دای په ذریعه الله د خلکو قرانونه سم کړي دوی نه الله د قران کریم او د سنت چینه روانه کړي کم مرګري هغه قران غلط وي الله تعالی تم توفیق ورکړي